السلام علیکم ورحمت الله پر رکوع او سجده کې د قران کریم د تلاوت نه من راغلی د صحیح مسلم حدیث نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انی نهیت ان اقرا القرآن راکعا او ساجدا زه الله مون کړم چې قران کریم دی پر رکوع یا سجده کې لولم پر رکوع کې د الله تعظیم او بڑای کوي نو دې کې خو د وسیلې څه ظاهرا صورت موږ له نه ښکاري چې څنګه ته وسیله نیسي او په څه انداز باندې وي نو ظاهرا دا په دعا باندې مشتمل نه دی ما له جایز نه ښکاري والله تعالی اعلم